اوس د دې ځانه پس څلورم باب شروع شو دا څلورم باب چې دی دا د صورت تر اخیره پورې دی په دې کې خو اول دلایل عقلیه ذکر کړي تر دغه پورې نوی نمبر آیات پورې دلایل عقلی ذکر کړي چې هغه ذکر کې دا غینه پس بیا تفریح کوي په دې دلایل باندې چې هغه دلایل باندې کله تفریح وکي بیا دا غینه پس آداب ذکر کړي داعی ته په درې نوی او دغه کې څلور نوی پنځه نوی شپږ نوی ونوي په دې آیاتونو کې بیا سری بیا دلایل دي دا غي دلایل نه پس بیا تخویف اخروی ذکر کی نو فورا تخویف اخروی پس بیا بشارت و سلام ذکر کی په دا کې په نه نوي سل یو سل یو په دې کې تخویف وی بیا پس دا بشارت ذکر کی بیا بشارت پس تخویف ذکر کی چې هغه ذکر کی دا غي نه پس بیا د مشرکانو و احوال ذکر کړي و احوال ذکر کوي په جهنم کې او دا غي به و سببونه هغه به سره ذکر کوي چې هغه سره ذکر کی نو په اخر کې به زجر ورکی په سبان دی د دوی په غفلت باندې بیا به دعوه توحید راوړي او رد شرک په دعا به وکي او په اخر کې بیا یو ادب داعی توخی او بیا پای باندې صورت ختم شي او هو الذی اس دلائل عقلیه دي نه دلائل عقلیه او نقدی دومره تیر شوی دي چې اوس د دیو جنابات په کې ودرې کوم نه دا هم تاسو په ویګ ان شاء الله تعالی وهو الذي خاص الله عذاب ته انشاء لكم السمع چې جوړ کړی دي تاسو د پاره استما غوګونه ول ابصار او سترګي ول افئده توجونه نو دې دلایل کې تاسو سوچ وکړئ او راځي په دې سترګو حق واوري په دې غوګونو باندې حق په دې سترګو حق ویني په دې غوګونو باندې حق واوري او په دې ځل باندې په سوچ وکړئ دا مطلب دی قلیل ما تشکرون لګون تاسو نه شکر ادا کړئ لګون د خلق وی چې غي د الله شکر ادا کړئ ډیر نه ادا کړئ یا لک شکر ادا کوي هر وخت شکر نه ادا کوي او هو الذی خاص الله غذا ته بل دلیل خاص الله غذا ته زرعکم زرعکم چې خوار کړی یی تاسو فل ارض پس مها کی ها پیدا کړی یی زرع خلقه خو هغه پیدایش چې سره خوریدل وي نو خوار خوارشی وی تاسو پس مها کی ویلیه تحشرون او خاص الله تبارک و تعالی جمع کول شي نهم دلیل وهو الذی خاص الله غذا ته یحیی چې ژوند دی کول کوي او یمیت او مړ کول کوي وله او په اختیار د الله تعالی کې دی اختلاف الليل والنهار بدلول را بدلول د شپو د ورځو ورځ او شپې بدلی را بدلی کنه د الله تعالی کې افلا تعقلون آیا تاسو عقل نه اخلي بل قالو او په دې مینس کې بیا د دوی او دوه درې صفات ذکر کړي بل قالو بلکې وایدا مشرکان مثل ما قال الاولون پشان د هغه چې په خوانو ویل دي په خوانو سو ویل دي هغه دا ویل قالو هغه وی اذا متنا وکنا ترابن آیا چې شو مونږ مړو وکنا ترابن او شو مونږ خاوري و عظاما اډکی ان لمبعوثون آیا دوباره به مونږ را پورته کول شو دا به وی یعنی مونږ نشو را پورته کېده دوباره به مونږ لا څوک را پورته کیږي دا خبره به کولی لقد وعدنا الله وی دی بوی لقد وعدنا یقینا وعده کړی شوی دا نحنو مون سره و آباؤنا پلارانو زمون سره هاذا دا وعده من قبل مخکې دینا زمون پلارانو ته موږ تاسو به دوباره راپور تکیږي ها وای ان هاذا الا اساطیر الاولین نه دا, دا وعده مگر قصې د پخوانو دی دا د پخوانو قصې دا مون تاسو کوي دي کې دا شتر نه حقیقت وای نه لري ها دا خبره به کولی دا که خیال مو کړی ما تاسو ته یو فرق کړو یا کوم راضی چې د توحید د مسلې په باره کې مشرکان وي چې مونږ بالکل دان دا اوریدل لکه ما کې تیر شوی ما سمعنا بهذا فی ابائن الاولین د قیامت مسله به داسې ویلا چې اوریدل مو دا خو دروغ ده اوریدل مو دا خو دروغ ده په خوانو مشرانو کې دا کسی کې دی خو وی دروغ دا کیسه به کوله سیق خاقل ورته وایلی من الارض نو د چا په اختیار کې د زمکا ومن او هغه څوک فیها چې په دې زما کې دي ان کنتم تعلمون که چری تاسو پویدون کې دا راته وای کنه زمکا او د اهل ارض او ارض او اهل ارض زمکا او د زمکې اوسیدون کې دا د چا په اختیار کې دي د چا په اختیار باندې کو دکیږي د چا په اختیار را پاسي د چا په اختیار پیدا کیږي دا د چا په اختیار کې دي نو سيقولون لله الله وی دا مشرکان برته وی سيقولون ذره چې او بوي دوی لله په اختیار د الله کې دي مرتوی الله منلو الله د وجود نه انکار نه کولو الله منلو بالکل وشته دي خو لیکن په بعض کارونو کې به سره د خپل شریکول چې دوی وسره په کومک کوي مدد وسره کوي لوی الله بیا غمنلو نو دوی به وای چې درد چې وبوي دوی لله په اختیار د الله کې نو چې د الله په اختیار کې نقل ورته وایا افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت ناخلی د دین عبرت او پند والی کنه چې دا اوس ته ودکې او بیا درا پاسې او ته نوې اوسته کړې نو خدغه شانته بمړې بیا بجراج باندې کنه دا خبره خا سي قل وتوای مر رب السماوات السبع سوکت اختیار من دو اسمانونو و رب العرش العظیم او رب دلوی عرش اختیار من دلوی عرش هغه سوک دی نو سيقولون دی بووی لله دام په اختیار د الله کې دی دا اسمانونو او دا عرش هم د الله په اختیار کې دی نو قل ورته وای افلا تتقون آیا تاسو تقوا نه کوي دا غنا داغه د عذاب نه تاسو نه ډاریږي دا څه کوي چې تاسو د عمر اختیار من دی معنی او بیا هم تاسو دغه سره شریکان جوړوي قل بیا ورته دا ټول دلایل اعترافي دي خاص صریحیا قل ورته وای من بیده سوق دې چې پلا په اختیار دا کی ملکوت کل شیء بادشاہی د هر یو سیز دا او هو یجیر او هغه پنا ور کوي ولا یجار علیه او دا هغه په مقابله کې پنا نشي ور کوي دا هغه مقابله کې څوک چاله امن نشي ور کوله چې راځه ما پورې همسایه شه الله به عذاب نه درکې دا څوک نشي کولای الله وی ښا دا څوک نشته چې تور پورې همسایه شه الله سيقولون لله ها ان كنتم تعلمون بچرته تاسو کوی دن کی دا د چا بادشاہي د چا په اختیار کې دا دا امن ورکول د چا په اختیار کې دي نو سيقولون ذره چې دی وای لله دا الله په اختیار کې دي دی بیا هم دا معنی چې بالکل دا الله په اختیار کې دي نو قل ورته وای فانا تسحرون نو کمی خواته تاسو اړول شي په جادو سره ولکه تاسو باندې جادو شوی دی چې بیا دا هر څه د الله ما نه او بیا مو سره شریک جوړوي دا څه د بدبخت دی چې دین اورستم بیا د سره شریکان جوړوي بل اتیناهم بالحق نو چې دا دلایل وی الله په پیدا کوي رستو بل اتیناهم بلکې الله وی مونږ راوړې دوی ته بالحق حق رشتیا کتاب رشتیا پیغام مو تر اوړه دی و انهم لکاذبون او یقینا دوی دروغ جن نشر دینه انکار کوي نو دای دای دروغ وای او مونږ رشتیا وایو او دا غنه پس متخذ الله چې خا دا دومره اختیارات د الله پلاس کی دي نو بچی ته ضرورت نشته ها مطلب دا په اس قسم صفاتو کې الله تعالی څوک ځان ته شریک ضرورت نه لري نه په تصرف کې نه په علم کې نه په عبادت کې نه په دعا کې نه په قانون کې په هیڅ لحاظ الله تعالی شریک ته محتاج نه دی نو ځکه وایي چې متخذ الله نه دی جوړ کړی الله تعالی من ولدن څوک ولد څوک بچي الله نه نیولې مطلب څه بچي خو نشته دی خدا مطلب دی نیولې په بچي باندې څوک نه دی چې چاله بعضی اختیارات ورکړي چې دا ما د خدای بعضی اختیارات په استعمال وا دا کار الله وی ما چاله نه کړ دا چاله نه ورکوم و ما کان معه من اله او نشته دی غسرا معه د غسرا شریک من اله سوک حقدار د بندګی یا من اله سوک او متصرف نشته دی ولی کوي اذن په دغه وخت کې لذهب کل اله بما خلق نو خامخا بوتل به هر یو هر یو اله هر یو متصرف بما خلق هغه مخلوق چې هغه پیدا کړی خپل مخلوق ته وی ما خوا ترازی د دې بل ممنه دا لاندې په جوړ شوی وی کنه الله وی کبل وی دا اختلاف په جوړ شوی وی ولا علی بعضهم علی بعض او خامخا زور ورشی بو بعض په بعض باندې که خدایان غنوي بعض بل بعض سره لانجه کړي وی او په یو بل باندې زور ورشی وی ځکه چې خدای الہ وای هغه ته چې هغه ټول اختیارات لاس تراولي نو اړ یو به کوشش کو چې ټول اختیارات زما په لاس کې شي سبحان الله نو پاک دی الله تعالی عما د اغنا یسفون چې دا مشرکان بیانې دی بیانې چې الله سره په تصرف کې څوک شریک دی په علم کې سره څوک شریک دی په عبادت کې سره څوک شریک دی الله وې در دې نه پاک ما هیڅ څوک شریک نشته په دې دلیل ځان پویا کوي دا څنګه چې ما سره څوک شریک دی شي عالم الغیب اوس په دلیل د علم د الله بیانې عالم الغیب پوی دی الله تعالی په پټو سيزونو باندې او شهادت او پخکارو باندې فتعالی نو چت الله تعالی عما دا غنا هغه خدایانو نه یشرکون چې دا مشرکان وسره شریکای الله وی دا غي نډیر چتم هغه زما یو صفت تم نشي رسیدي وقر رب اما تو قر رب اما تريني ما يعدون اوس چې دا دعوت تکله چلے نو په دې مینس کې بسی دا عذاب خطر ده نو ته دعا کوه دا اسباب د فلاح نه دا یو دعا هم ده قل وتوای رب ای رب زما قل توای رب ای رب زما اما ترینی کچرت خیت ما تما اغا عذاب یعدون چې وعده کول شي د مشرکان سره د مشرکان سره چې کوم عذاب وعده کیږي الله کا عذاب تما ته خې یعنی زما پجوان کی راولی نو رب دې ز سوال کوم الله چې اے رب زما فلا تجعلنی فی القوم الظالمین نو مگر دې ما په عذاب د قوم ظالمانو کې الله ما پاره کې مراولی خوشوي حدیث کې مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي اللهم ان اردت یا الله کتا اراده کړی ها په یو قوم باندې د فتنی ف نو ما سوکا نو ما پاغه فتنه کې مرا ولا ما پاغه فتنه کې مرا ولا فلا تجعلنی فی القوم الظالمین نو مگر دې ما پاغه عذاب د قوم ظالمانو کې نو یو دا دعا کوه الله بری بچی فلاح فراشی و انا علی ان نوریکا او کچ و انا یقینا مونگا علی ان پدی خبر باندې کې نوریکا چې او خو تا تا ما اغا عذاب نعدهم چې مونږه وعده کو د مشرکان سره لقادرون مونږ پدی قدرت لرون کیو قدرت لرو چې تاته پخ او خیو چې دغه د عذاب پر راغی ادفع بالتی هی احسن السیئه اوس بل ادب ادفع دفق بالتی هی احسن فاغه طریقې سره چې غډی رغوره را ان دعوت د توحید دی په دې سره په د دین هم پتا سره پناه غواړم نو دا د داعی د پاره کم سره د دعوت چلی په کار دار چې هغه داسې قسمه دعا سکے هغه او کیخه ذکر د په ورړه کې وسوسه دار اتلی شي چې د په عجب کې راشي ریا کې راشي کبر کې راشي او سامعین په ورړه کې وسوسه دار واچیږي چې هغه شبهات او اعتراضات د شیطان په لړ کې واچي نو دغه لپاره بوای حتا تر دې پورې اذا جاء احدهم الموت کله چې راشي یو تند دوی ته مرګ اوس حتا دا بیا تخفیف یو قروي شو دوی په دې کفر او شرک باندې وی وی وی تر دې پورې اذا جاء احدهم الموت کله چې راشي یو تند دوی ته مرګ چې مرګ وته راشي د کافری نو قال دی وی ربي اے رب زما ارجعوني ارجعوني مونږه واپس ما واپس کئ ما واپس کئ ارجعونی صيغه جمع راوړه ها الان کې الله تعالی خو یو دی نو یا خو دې دې کې اوس ډیر ادب کوي کنه د ډیر ادب د وجنه وای ارجعونی یا دادا چې ادب نه دی بلکې دغه ملائک و سره دي کنه چې هغه روح ته اخلي نو دې هغه ته وای یا دادا چې ارجعونی وای دا اصل کې دا تسنیه تسنیه تکرار دی دا تکرار د کلام په جمع باندې کله عربی کې بدلیږي دا اصل کې دا ته ارجعنی ارجعنی ما واپس کئ ما واپس کئ سره پارا می واپس کئ لعلی اعمل صالحا دې د پارا چې عمل کوم نیکو موافق د شری فیما پاغه سکی فیما بدل ما دا فیک معنی دا دغه سره دغه کوم بدل دا هغه کې بدل ما په بدل دا هغه کې ترک تو چې ما پریخي دي کلا الله وی هرگز نه نه دا کار نه کیږي چې ته به اوس واپس لاړ چې بس مرګ راغې اوس نه واپس کیږي انها کلمتون الله ویدا اس یو خبره ده هو قائلها چې دی ویون کې دا غې دی دی به دا خبره کوي په خلی باندې وای دی کنه خدا خبره نه قبليږي و من ورائهم ول نه واپس کیږي ځکه و من ورائهم وړاندې دوی نه برزخون یو پرده ده الی یوم یبعثون تر هغه ورځې پورې چې دوی را پاسول شي په دنیا کې په قیامت کې د قیامت پورې د د اوې برزخ پردې ته وي د دو او د دنیا ترمنځ د پرده ده نو دې دنیا ته دوباره نشی راتلی الله وې دا نه راځي فیدانو په خفي سور نو بیا وکړه را پاسي کله چې پکواله شي پښ پېلې کې نو را پاسي نو چې را پاسي فلا انصاب بینهم نو نه بین سبونه په میان د دوی کې نسبونه بنی نسب خو به یې کنه نه نسب بس فائدہ نه ور کوي یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی سره به د خپل پلار نه د خپل رور نه د خپل خزنه د خپل اولاد نه بتختی کنه هغه ته وې رور زد نشم کولای ستاره پارسه ذات خپل کار کوا هغه بس وته تخپل کار کوا دا حالت پي نو دا فلا انصاف بینهم هغه نسب به فائدہ نه ور کوي یو مېزن په دغه ورځ کې ولایت تسالون او نه بدوی دی یو بل نه پښتنه کوي یو بل نه پښتنه بنه کوي په یو حالت کې بداسي چې بالکل به پښتنه نه کوي بیا به یو حالت داس راشي چې یار یو بل بل نه پښتنه کوي دا دوړ پکې راځي ښا یا دا چې مطلب پښتنه به نه کوي مطلب چې دا پښتنه به فائدہ نه ورکړي کله دې دنه پښتنه وکړي چې چل بوشي لیکن هغه بس ویلی لا اله الا الله هغه بس تلکه واچول شي هغه بر ټول ندرانو کوي دی بس جنت ته بلاړ د لا اله الا الله درنوالی څه خبره ده لا اله الا الله هم ټول ویل دا کین سبا عمل پرې کوي هغه بد لا اله الا الله کلمه داسې ویلی داسې کلک توحید به چې ایمان به انتهایی مضبوطی د شرک مقابله به کوم دنه په هر انداز باندې کړی نو په دې وجه باندې بلاغت ټول عملونو کې لا اله الا الله سوکیږي هغه بدرنو کوي لا اله الا الله په مصداق به هغه عقیده مضبوطه زم خو من خفت موازینو هغه سوک چې پکشي تول نه داغو پکېږي په تبانه په شرک باندې فاولائک الذین دا کسان چې دي خسرو انفسهم تاوانی کړي دي ځانونه خپل دای بل صفات څو خدای وشتم او هم فی ها او دې سره اوس هغه اسباب وو ذکر کیږي د عذاب او وو عذابونه ذکر کیږي خو وو عذابونه یو څه دی فی جهنم دی په جهنم کې یو دا دغه دی بل خالدون دی په جهنم کې همیشه وي دا خلود بیا ځان عذاب دی دا پکې بیا همیشه پروت وي بل بسی تلفح وجوههم النار سوزی با مخونه د دوی اور اور به ولا مخ سوزی خو مطلب دا دی چې در مخه پورې به پټي پکې وهم فیها کالحون او دوی به په دې جهنم کې کالحون بد شکلوي څنګه بد شکلوي حدیث ترمذی کې راځي د ابو سعید خدری روایت دی دا اور چې دوی اوس ودی کنه که تاسو خیال کړی چرته چرګم پخ کړی کنه نو دا چر چې کله ډیر فوق کې هغه وخت وتختی لاړ شي هغه ډوکه خالی پاتې شي هغه پتون کوم ته خیالو کې کنه هغه یو طرف ته وخه جمع شي دغه شان ته په قیامت کې دوی داسې اوس ودی حدیث ته ابو سعید خدری کې راځي چې شونډې سدي دا برنۍ شونډه به د سر میانس تر ورس نعوذ بالله پوه شئ دا غوخه به داسې وتښتي دا به دلته راورسي دا لاندې نه شونډه به د نوم ته راورسي پوه شئ دا به تر دې پورې داسې بد شکله به ښکاري وهم فیها کالحون دوی په دې جهنم کې بد شکلې علم تکون آیاتی الله وی ولی دا دا حالت پر راغی دا وته زجر ورکی علم تکون آیاتی تتلا علیکم آیانو آیاتنا زما چې لستل کېدل پتا سو باندې فکنتم نو وی تاسو به ها اغیلره تکذبون دروغجن غنون کی تاسو به زما آیاتونو ته دروغ وي بس اوس پر دغه حال قالو نو دای بل صفات سره رښتم دغه دا شوخه قباحت قالو نو دوی وای ربنا ای رب زمونږه غلبت علینا شقوتنا غالب شو زور اور چې په مونږ باندې بدبختی زمونږه بس مونږ بدبخت والله دا زمونږ بدبختی دې مونږ دې را تراغلی وکنا او مونږه قوما ضالین یو قوم گمراهان دا مونږه گمراه والله بالکل مونږه اعتراف کوو خط ا د سپیت سړی کوری وای خو یو سپی وی غټ یو غوړو کې هغه کنګرې هغه ته سړی سوي تاسو ته سوي هغه ته کړه ها ا نه کې نومي خدا غده هغه چې کله شړې دا غي د شړلو د پاره ځان ته الفاظ دي او د سپیره شړلو د پاره ځان سپیره سړی کوری وای او دغه کنګرې ته سړی چخي وای پوښوي دغه چکه دا اخته او مانم داد ها پوښوي چکه چې پیا په دې جهنم کې ولا تکلمون او تاسو سم کوي ما سره خبرې مکوي دای څه شو دای دو عذابونه نور شو اخته او فیها چې دا ته ویل شي د الله تر طرف نه الکه د بادشاہ تر طرف چاته ویل شي وزه ورک شو سوره به هغه دغه کوي او د الله له طرفه راته ویل شي چې احسا دا یو عذاب دغه ځان ته مستقل عذاب دی او ولا تکلبون چې الله راته ما سره خبرې ونه کې بیا پوه شو ته ما سره خبرې کې دا بل عذاب دی انه کان فریق الله ویقینا ولی به خبرې نه کې ځکه تا دنیا کې ډېرې خبرې کړې دي انه کان فریق ویقینا وی وډلا من عبادی زما د بندګانو نه یقولون چې وی وی ربنا ای رب زمونږه آمنا مونږه ایمان راوړلې فاغفر لنا نو بخنو کې مونږه ته ورحمنا په مونږ باندې رحم وکي وانت خیر الراحمین او ته بهتر در رحم کوونکو نه یو ډل الته کې داسې خلکو اغي خو خلکو سره تاسو چل کړو فتقلتموهم نو اونی ول تاسو اغي فتخذتموهم جوړ کړل اتخاذ د صناعت کنه ما تاسو ویلو نو فتخذتموهم جوړ کړل تاسو هغه لاره سخريا د ټوکو والا اس پټ خور هغه په یوم ټوکې کولی سپکول بمو لری شي تاسو دا دا کار بم کو حتا تر دې پوری انسوکم چې هیر کا وي تاسو نه ذکری ذکر زما زما ذکر در نه غیر کا مطلب د هغه سره د دې دشمنی په وجه باندې تاسو نه زیر شوما چې زه د نایو شم وکنتم وای تاسو منهم د هغه سره تضحكون خندیدون کې هغه پورې خندا مکولې هغه پورې به تاسو خندیدای اوس نن ما سره خبرې مکوي اوس نن تاسو تاسو پورې زه دا کوم چې زه پورې شي په جهنم کې انی جزیتهم اليوم الله وای ما بدل ورکړه وای ته اليوم نن ورځي هغه تمانن ډیره خبر بدل ورکړه بما صبرو په سبب د دې باندې چې صبر کړو سبب لم ورکړه انهم هم الفائزون چې یقینا هغه کامیاب دي اے قد افلح المؤمنون ها فاولائک فمن ثقلت موازینه فاولائک هم المفلحون انهم هم الفائزون دا درې وړاندې کنه د کامیابی اسباب راته وقول چې هغه دا دي خاله هغه صبر بیا ټول خلاصه شو چې صبر وکي نو بس هغه باندې کامیابیږي ها قال الله ورته وی اوس ته الله پښتنه کوي کم لبستم فی الارض عدد سنین سمره وخت تیر کړو تاسو پزما کې پشمار د کلونو باندې قالو دی ورته وی لبسنا یومن مونږه وخت تیر کړو یو ورځ او بعض یومن یا بعض ورځ دا سبم تیر کړی سو کوئی یو ورځ سو کوئی بعد ورځ بیا په کې ساوازو کی وای فسال العادین نو پختن هوکا العادین د شمار کوونکو نه مونږ شمار ورشته مونږ نه پويګو مونږ باندې داسې عذاب راغلی دی چې دنیا مونږ نه یې رړه چې مونږ یو ورځ تیر کړی والتا ک نیمه ورځ مو تیر وا خو زه چرته عادین نه پښتنه وکا چې شمار کولی شي فرشتو نه پښتنه وکا غي بشمار کړي مونږ ته پته نه لګي قال الله ورته وی الا بسم تاسو وخت نو تیر کړی الا قليلا مگر لګوندې اغه لګ وختو آیا تاسو ګمان کولو انما خلقناکم دیر شم اخیری دا غدا دی انما خلقناکم عبسا چې یقینا پیدا کړی موږ تاسو عبسا بے فائدې ساده خیال چې بس دنیا ته تر اغله بے فائدې شی بس دغه څه بغیر دی وانکم او دا ګمان دی کولو چې یقینا تاسو الینا مون طرف تلا ترجعون تاسو به واپس کول نه شي تاسو به مون ته واپس کیږئ نه را ګډیږئ بنا دا خیال دیو فتعال الله الملک الحق اوس ورته وای چې خابت بادشاہي اوس د الله تعالی دا هغه هغه اومنه په دې دین او عذاب نه بچي نو دا توحید دا وروړي فتعال الله نو چت الله تعالی الملک بادشاہ دې الحق فرشتیا لا اله الا هو نشتره حقدار د بندګي الا هو غیر د الله نه رب العرش الکریم رب دلوی رب د عرش الکریم عزت مند د عزتمن تخت او عرش والا بادشاہ غلی و من يدعو مع الله وسرت کی په شرک په دعا باندې و من يدعو سوک چې مدد غواړي مع الله د الله سره الہن آخر د مددگار بلنا لا برهان له به نه دلیل د سره پدی پدی مدد غوښتو باندې فانما حسابه حساب نه مراد عذاب دی فانما حسابه یقینا عذاب د چې عند ربی د رب سره دی د رب بدل په دې خبر عذاب ورکی ولی انه لا یفلح الکافرون ځکه یقینا نه کامیابی کافر خلق دا الکافر دی چې دې مطلب دا د الله سره بغیر الله نه بغیر د بل چا نه بل څوک مددگار غنی بل چا نه مدد غواړي ما فوق الاسباب نو الله وی انه لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين الله وی وقل وایا دا بل ادب د داعی ته پینځم رب ای رب زما اغفر بخنو کې ماتا او زما امتیان ته امت د پاره بخنه غواړي پیغمبر خو په خپل باندې معصوم وي نو اغفر بخنه غواړه ورحم او رحم غواړه وانت خير الراحمين رحم کې په ما باندې ربا او ته به تر د رحم کوونکو نه دا دعا وای نو کامیاب شي بس دا د کامیابی دعا غا ادغه دي اسباب سوره مومنون ختم شپه دی لای باندې سوره المؤمنون کې سو نماره ته وی تقابل بین الفریقین ته ذکر کو کله یو فرقه کله بل فرقه صفات د کامیابی در تشپاړه ذکر کړ په سوره کې او صفات د ناکامی او د تباہی در ذکر کړ اسباب هغه ته دیر ذکر کړ په دې باندې سړی تباہ کیږي د کارون نزان او ساته دغه رنګي په سوره کې د انسان د تخلیق هغه دغه درته ذکر کړل مراتب درته ذکر کړل دغه رنګ په صورت کې چې کوم د انبیاء علیهم السلام شپږ پیغمبران نه د دې نقلی چې ذکر کو نو هغه په دې بنیاد باندې ذکر کو چې ګوره دغه خلق بچی پسو او دا خلق تباشی پسو او ورسره اسباب د عذاب و حالات ذکر کړل او اسباب د عذاب سو ذکر کړل هغه مو ذکر کړل او په اخر کې چې کوم درته وی چې ګوره په ځان باندې د خپل پیدایش باندې د عبث ګمان مکوي دا د صورت هغه امتیازات شو صورت ختم شو رد شرک په دعای په اخر کې وکړو